أعوذ بالله من الشيطان الرجيم په ابتدا کې موږ دا ویلیو چې دا صورت منقسم دی په دو ابواب باندې په دو حصو باندې اوله حصہ هغه 19 نمبر آیت پورې هغه ذکر شو چې پاره کې د کفار د منافقینو یو عادت بد هغه ذکر کیږي چې کله به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناسو او سو پوری د جهاد حکم نور راغله نو دوی به دغه مطالبه کولی چې د جهاد حکم ولې ناراضي ولې ناراضي خو چې کله د جهاد حکم را لې نو دوی تینا اعراض وکړو انکار وکړو او د جهاد دا حکم په دوی باندې داسې سخت ولګید لکه چې یو انسان باندې د مرګ هغه بهوشي تاریشی نو په دې آیت مبارک کې د هغه منافقینو هغه حالت ذکر کړي الله رب العزت فرمایي ويقول الذين آمنوا وي هغه کسان آمنو چې چا اظهار د ایمان کړي دي په جبه باندې ذکر د منافق هغه ایمان قلبی نه وی بلکې ایمان لسانی په جبه باندې د ایمان داویدار وی نو ځکه حضرت شیخ القرآن نور الله مرکده و معنا کولا چې آمنو ایمان اخکار کړه دې په خپل جبه باندې اظهار د ایمان او کو په جبه خپل باندې نو هغه منافقین وبوي لولا نزلت سوره ولی نه ده نازل کړي شوی یو صورت او د صورت نه مراد حکم د جهاد یعنی داس یو صورت ولی نه ده نازل کړي شوی چې په هغه کې حکم د جهاد ویام علما ذکر کوي چې محکم صورت ته ویل کېږي فرمای چې کل سورۃ ذکر فیها القتال وهي محکمه سورۃ محکمه هر هغه سورۃ ته ویل کېږي چې په هغه کې حکم د جهاد هغه ذکر شوی وی او بیا فرمای وهي اشد القرآن علی المنافقین چې کم سوراتونو کې حکم د جهاد ذکر شوی دا په منافقینو باندې ډیر سخت وی او قران کریم په خپل مخ کې د دې تفصیل کوي چې سورۃ محکمه هغه څه دی وی وذو کرا فی هل قتال چې ذکر کړی شي پاره کې حکم د قتال د جنگ د جهاد حکم پکې ذکر شوی وی رأیت الذین فی قلوبهم مرض چې هغه د نفاق د منافقت هغه مرض په زړونو کې پروت دی د شک او د تردد هغه مرض په زړونو کې پروت دی چې کله د داسې خلکو مخ کې داسې د اعلان جی هغه لستل کېږي ينظرون الیکا دی بګوري ستا طرف ته قاربهم ما يهلكهم نږدې کړ دوی هغه سیستم چې هغه سبب د هلاکت ته دوی لپاره او کله به مان کولا دیمه مان به کولا چې اولا په مان د لایق شي نو بیا به دا خبر شي او مبتدا ولا محذوف او باسي فالعقاب اولا لهم درېمه معنی به حضرت شیخ نور الله مرکزه به کولا فاولا لهم طاعت وقول معروف دې کې تقدیم او تاخير دی څنګه طاعت وقول معروف تابعداري کول اور خس یا طاعت و قول معروف خیر من الجزع عند فریضه الجهاد وعند القتال چې کله حکم د جهاد را لې او دوی ته حکم د جهاد وشو دوی جزا فضا شروع کړه او انکار شروع کړه الله فرمایي چې انکار نو پکار کله چې پوخ شو حکم د جهاد لازم شو حکم د جهاد فلو صدق الله کی چری دوی رشتیا کړي وي الله سره لوز اخفل هغه لوز سیو لولا نزلت نو ان تفسدو فی الارض نو تاسو به فساد کوي په دې ځمکه کې وتقطعوا ارحامکم او کټ به کوي تاسو صله رحمیان خپلې او اگر اشته هر یو شی و ختم شي او په دنیا کې په دې ځمکه باندې و فساد برپا کوي دا چې ان تولیتم تولید اعراض نشي تفسیر سراج المنیر اغیم دلته لیکیا کیف رأیتم القوم حين تولوا عن کتاب الله سرنګ به تو ګوري هغه قوم لرام کله چې دوی اعتراض وکړو مخې واړو د الله د کتاب نه الم یسفک الدم الحرام آیا دوی ندی توی کړي هغه حرامي ویني یعنی په دنیا کې قتل غارت شروع ک قران خود امن کتاب دی امن راوستون کې کتاب دی چې کله دوی ان تولیتم عن کتاب الله چې د الله د کتاب نه اعراض وکړو نو الم یسفک الدم الحرام آیا دوی هغه حرامي ویني توی نکړي حضرت شیخ نور الله مرکزه به فرمایله قلوبن دای نکره ذکر کړه اشاره دې طرف ته ده چې قلوبن یعنی بعض زړونه هغه چې دنه پاغي باندې تعالی دي هر یو زړه هغه نه علا قلوبن اے علا قلوبن بعضن یعنی په بعضو زړونو باندې چې هغه قلوب قاسیه دي بیا اکفالها د اکفال اضافت هغه قلوب ته وشوه یعنی ها ضمیر دا راجی قلوب ته دی عام اکفالها د اکفال هغه اضافه د قلوب ته وشو اشاره وشله چې دا تالی دا چاین تالی و غیره مراد نه دی بلکې دین مراد هغه تالی جنس قلوب نه چي دي هغه سدي الشک الرین الختم الطبع دا چې پزونو باندې نو اوس معنا وکا علا قلوبن ام علا قلوبن اقفالها یا د دوی بازو زړونو باندې اقفالها جرندې د دغه زړونو دي چې هغه کفر دی او عناد دی پس د هغه نام چې واضح شوه دی دوی ته هدایت هدایت ورته بالکل واضح شو او بیا دوی چې نو هغه هدایت پرېخد او گمراهی پس روان شل الشیطان سول لهم شیطان خسته کړ دی دوی ته د دوی دا اعمال سول لهم شیطان خسته کړ دی دوی ته د دوی دا اعمال و املا لهم او مهلت ورکړ دی دوی ته شیخ القران نور الله مرکزه وو دو معنی کولی املا فاعل سوکتی یو معنا املا فاعل الله دی نو سولام نو چې کله فاعل الله شي نو املا دا په معنا د مهلت بشي املا لهم الله مهلت ورکړ دې دوی ته اور املا په معنا دا مهلت لکه سورته آل عمران تو ګره هغه بعضی کارونه سدي علما ذکر کوي من عداوت النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر مخالفت کې پیغمبر سره په دشمنی کې مونږه تاسو سره یو والقعود عن الجهاد او د جهاد نه پشا کې دن کی جهاد ته نت دن کی تثبیت الناس یضربون وجوههم وادبارهم وهب دوی لرا په مخونو د دوی باندې و ادبارهم او په شاګانو د دوی باندې چې کله دوی وفات کیږي او د دوی نه روحونه فرشتي اخلي نو په هغه وخت کې په مخ مخ باندې او په شاګانو باندې ولیا ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دوی تابعداري د هغه سیس کوي چې کم شی د الله د ناراضګۍ او د الله د خفقان سبب ګرځي علما مفسرین ذکر کوي اتبعوا ما ما نه مراد څه دی فرمای من معاونت الکافرین د کافرانو امداد کوي دغه معاونت کوي هغه سره مرسته کوي هو الكفر هغه کفر دی چې الله به خفقيږي وکتمانو نات الرسول د پیغمبر د نبوت علامات دوی ته خمالوم وو لیکن بیا هم پټ کړی وو نو اتبعوا ما اسخط الله دوی تابعداري وکړه د هغه کفر دا هغه د کفارو د معاونت اسخط الله چې خفقې الله لرام وکره رضوانه او دوی بدګړل رضوانه د الله رضا مندي لرا یعنی چې الله په کم کار باندې خوشالي ده راضي کده هغه چې دنو دي سکول بدګړه من نصرت المؤمنین د مسلمانانو امداد او نصرت کولم چالاکیان وکي تیز خبره وکي دا ود دي علامه ویام لکه سورته معنی چې حضرت شیخ نور الله مرکزو چې کم کړي واغه موږ وکړه پغې سره څه اشکال نشته دی لاریناکهم خامخاتب پیجنې دوی لره لاریناکهم خامخا موږ به اوخو تا ته دوی فلا عرفتهم بسیماهم او تب خامخا او پیجنې دوی لرا په نخو د تندو دوی سره پټول نخې هغه او نخو د لشلی سوال باز علما ذکر کوي لکه سوره توبه آیت نمبر 110 کې دا غینه دا معلومیږي هلته ته بغیر د نښو نه دوی پیژندلی نه شې. دلته فرمایي که مونږ تا ته د هغوی نښې وښودلې نو ته به هغوی په نښو باندې پیژنې. او د هغې نښو نه یو څه ده، فی لحن القول، په طرز د چالاکو خبرو کې. او دا وی حضرت شیخ نور الله مرکزه به فرمایله چې مؤمن هغه ساده وی او منافق هغه د خبرو چل ډیر راضی. او بیا به وی چې هغه جګ نه چې واپس راتلل لارې کې هغه رئیس المنافقین چې ویل س لئن رجعنا الى المدینه لا نخرجن الاعز منها الاذل کچری مونږه واپس لاړو لا یخرجن الاعز منها الازل ځان ته نسبت دا عزت مندو کو او صحابه ته سپوږ نسبت وکړه چې مونږه به دوی وباسو زید بن ارقم رضی الله تعالی عنہ چې دا واوریدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې د خدا څخه خبره وکړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې غیر اوخته ورته راشه دادې ولې ویل دي بس هغه د درو قسمونه وکړل والله ثم تلا چې ما خدا خبرې نه دی کړی او زیر خطا گواهونه په دې خبرې باندې زید خطا گواهانو نبی له صلوات و سلام ته زید ته دروغ وای روایت کې راځي زید بن ارقم رضی الله تعالی عنہ فرمایي لم یصبنی مثلو ما ته داسې تکلیف ورسېدم چې داسې تکلیف ما ته مخکې اچرې نو رسېدلې اور خپل خپلان راته وی چې تعالی سود پکارو چې تا دا خبره کوله خیر سمونه بعد چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما ته پوسو کو چې دې څه شم وای ما چې زدلته داسې ما نبی اسلام فرمایل ان الله قد صدقك يا زيد او زید الله ستاره رښتینواله وکړو ته په خپل خبره کې چې نو هغه برحق وي رښتینی وي سوره منافقون هغه آیتونه نازل شلل هدایت وتا بالکل واضح شو پس د وضاحت د هدایت نام دوی مخالفت د پیغمبر وکړه لن یضر الله شیئا هرگز دوی نقصان نشي ورکولې دین د الله ته شیئا ضربر خپل عام بربادوي بالبدعات والشرکیات د مبتدی اعمال لوجه د بدعات او هغه برباد او د مشرک اعمال لوجه د شرک هغه برباد دي او تفسیر خطیب دلته معنی کوي لا تبتلوا اعمالکم ما بربادوي تاسو خپل عملون لرام بالبدعات په بدعات سره ځکه چې تاسو سستی په جنگ کې مکوئ توم جنگيږي نو هغه هم ستا په مقابله کې جنگيږي کافر هم جنگيږي لیکن ستا او دغه په جنگ کې فرق دی ته د الله رضا دې پاره جنگيږي او کافر شیطان دې پاره جنگيږي ته حق دې پاره جنگيږي او هغه باطل دې پاره جنگيږي لکه سورۃ النساء آیت نمبر 104 کې الله رب العزت د دې تفصیل ذکر کړی دی اور مؤمن ته چې نو څه ترغیب ورکیا کته وای زب زخمی شمه زب دردمن شم ما ته تکلیف ورسی الله فرمای ته په حق باندې زخمی کیږي او په حق باندې وتا ته تکلیف رسی هغه خو پناه حق باندې تک مړشلی شهید بشي هغه مړشنو مردار شو او سوال پیدا شو قران کریم کې زای په ځای مطالبه خو شوی دا کنه وآتو الزکات سره تاسو زکات ورکئ وانفقوا مما رزقناکم خرج کی تاسو دغه مالونه الله فرمایي چې کومه تاسو ترا کړې دي بعض مقاماتو کې د مطالبه ذکر شوی دی او دلته فرمای ولا يسالکم اموالکم الله مطالبه نه کوي د تاسو نه د تاسو د مال حضرت شیخ نور الله مرکزه بدري جوابونه ذکر کولم لوخینا د دریاب نه ډک لوخي د غینه یو ساعت کې پرودي سه فصلیختو کې یو روپیا رب العشر مدارک ذکر کوي لا يسألكم جميعها پورا مال مطالبه الله د تاسو نه کوي انفقو سره مطالبه کړی دا نو دا ویل خرج کا په مای مخرج کوا په خپل مور او پلار خرج کا په خپل رشتہ دار خرج کا په خپل گاونډي خرج کا لا يسالكم اموالكم لنفسه ان يسالكموها کچره الله مطالبه وکړه د تاسو نام د مالونو فيخفكم او بیا زور در باندې وکم مبالغه یبخلو بخل کوي یعنی وبال د بخل چې د د پن نسبی عن په معنا د علا سره دی نو معنا به شي ای وبال بخله علی نفسه د بخل وبال هغه د دوی په نسب باندې بیا اور حضرت شیخ نور الله مرکز او بوي معنی خود اعلی ده خو عن ذکر کا پدې کې څه حکمت دی و اشاره ده چې دا بخل ګندګي هغه نفوس کبیحه او حبیسو نه اوزیه نو معنی به څه شي بیا انما يبخلو یقینا دی بخل کوي دا بخل اوزی عن نفسه د نفس خبيثه د دوی نام تاسو پشان اغیب بخیلان نوی بلکې اغیب مجاهدین وی د الله په لار کې به jihad کوونکی وی المنفقین اغیب مال خرج کوونکی وی د الله په لار کې سورته محمد دا ممتازو په اعلان د jihad سره سورت محمد دا ممتازو په بیان د اوصاف د مؤمنین او په بیان د اوصاف د منافقین تقابلا او دارن کې په احوال د مشرکین سره په اعلان جهاد دوزلا او دارن کې سورت ممتازو په سورت محکمتون سره